او قاریانو حضراتو ته هغه ته چې کومونو خطاب دی هغه ته خطاب ذکر کوي قرا چې کومونو یو اصطلاح متقدمین ده سلف اصطلاح او دویم اصطلاح چې کوم متأخرین نو متقدمین په اصطلاح کې قرآ چې کوم علماء ته ویل کېږي چې قرآن کریم علم کې مشغول وي بلکې متقدمین اصطلاح ده چې په قرآن خو پوهېږي نو هغه دې مخکوکه شي متأخرین بیا وروسته سستي راتلله د شعبې جدا جدا شو د قرأت شعبه جدا شو د تفسیر او د علم شعبه جدا شو دا چې کوم دنو وخت سره چې کمدنو تقسیم راغی ما غی بیا علم قرأت جدا وی د قرآ اصطلاح بیا جدا شو بیا جدا شو چې هغه مشتغل دی قرأت چې هغه قرآن کریم د الفاظو او دا قرآن کریم د ادا حافظ وي علم ورسره وي او په نوي ولکه دې ته بیا قاري وي دا رستنه اصطلاح ده احادیث چې دي نو دا په رستنه اصطلاح باندې نشي حمل کولی بلکې احادیث دې کوم خپل اصطلاح د هغې باندې به حمل کوي نو یا معاشر القرآن مراد یوه چې دا قرأت د معلومې شي نه یستقیمو کلک شي ځکه کلک شي چې فقط سبقتم سبقا بعیدا یقینا تاسو تقدم حاصل کړی دی ډېر لوی تقدم الله در باندې یو لوی فضل کړی دی د ایمان د اسلام په اولنی صف کې الرعیل الاول اولنې قافله تاسو ده الله در باندې لوی فضل کړی نو تاسو خلق شي فقد سبقتم سبقا بعيدا یقینا تاسو باندې والے حاصل کړی ډیر لوی مطلب دا چا نمخ کې هر چا نه چې کمدنو مخ کې نو تاسو چې کمدنو کلک شئ وروستني خلک که ستاسو چې کوم عملونه کوئ حق هغه وکي نو بیا هم تاسو ته را رسېدلی نشي ځکه فقلتو چې ان الفضل للمتقدمین تاسو له بیا هم فضیلت د چا دی د تقدم دی که شاګرد ډېر اعلی شي ډېر اعلی شي د استاد نه مخکې کېدلی نه شي زوی که ډېر پلار شي خو لکه د پلار پلار کېدلی نه شي نو که رستني ډېر هم څه شي خو تاسو ته را رسېدلی نه شي نو لهذا ستاسو ستاسو ذمواري ده چې استقیمو ولې ځکه دا قافله اول ده دا رعیل اول ده دا چې کمدنو دا چې وخت تاسو چې تاسو عمل بدلې کیږي تاسو عمل وسی دی دلیل کی تاسو په شریعت کلک شي شریعت شي کلک شي چې رستنی چې کمدنو تاسو نه تاسو په قدم قدم دی چې تاسو ټول دین راګر کړی کتا سو جاده قویمه او تاسو چې کمدنو د الله دین هغه پرې خو د کله یو طرف ته کېږي کله بل طرف ته کېږي کله یو طرف ته کله بل طرف ته نو دا به چې کمدنو ستاسو ګمراهي وي غلطي به وي نو تاسو به هم ګمراه شئ چې تاسو به ستاسو پر روان دي نو هغه به هم څه شي هغه به هم ګمراه شي نو تاسو کلک شئ استقیمو کلچ کی تاسو فقط سبقتم سبقا بعیدا تاسو چې کمونو حاصل کړل سبقیت ډیر لري یعنی هندستاني خلک ته بالکل را رسیدل نشي که ارسو کی کنه کله کله سالم بخاری او مسلم سے کی یاد کی او په عمل کې هم سے کی راولي قران مجید ټول یاد کی په عمل کې او دا غیر لپاره غټ مجاهدی جهادونه هم سے کی او کی ارسو کی ولکه تاسو تر رسیدلې دومره لري تاسو را رسیدلې نو تاسو حق دا جوړیږي چې استقیمو چې شریعت باندې بالکل کلک شي چې الله در باندې فضل کړی نو اوس د دې فضیلت خیال وساتئ وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَظَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا دیمه توجیه ده استقامت مخکې ویلې ومو استقامت فی الاعتقاد استقامت فی الافعال اقوال فی الاخلاق او ټولو کې برابر والے استقیمو کلا کو چلے گئی په دین باندې په شریعت نه هو چلے گئی استقیمو هو چلے گئی په شریعت باندې برابر یو لوی رحم در باندې الله کړو چې علم در نصیب کړو علماء د دې علم تقاضا دا و چې تاسو استقامت اختیار کړئ که تاسو استقامت اختیار نه کړو نو کم خلق چې هغه استقامت اختیار کی او غیب اگر طالبان نه وي هغه تاسو نه شي مخکې ولا تتبعوا السبل ګډ وډ لار وسمځي دا دی ویل خاص یمینن و شمالا چې د جاده قدیمه نی غلار د شریعت هغه پریږ دی کله یو طرف ته دی کله چې کمدنو انګریزی نظام کله انجوالی نظام کله بل نظام کله بل نظام دا غم کوی جوب کوی چې لکه یو حزن غم دوی نه جوب بل حزن تاسو چې دمنو دا غم نه کوی نه پناه غواړي حزن کې دواړه راغلي دي حزن هم دی حزن دواړه راغلي صحابه وما جب الحزن يا رسول الله قل قال واد في جهنم دی ویل یا رسول الله وما جب الحزن غم دا کوی څه شی دی دا کوم ځای دی وما جب الحزن سره دا غم دا کوی نبی علیہ السلام فرمایل واد فی جهنم دا یو کاند دا په جهنم کې یتعوذ من جهنم چې پناه غواړي د دې نه جهنم په هر ورځ کې څلور سوه ځله جهنم دې نه پناه غواړي دومره سخت دوزخ دی چې جهنم دې پناه غواړي قیل یا رسول الله من یدخلها څوک به دننه کېږي دې ته نبی علیہ السلام فرمال القراء المراؤون بعمالهم آغا علماء چه شومنٹ گئی شومنٹ والا علماء چه القراء المراؤون بعمالهم آغا علماء آغا قاریان صاحبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت نے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی اکثر منافقی امتی قراء زما امت کې ډېر منافقان شي هغه علماء دي مطلب دا دی چې وای به او کوي به نه قران کریم بلولي بیان به کوي درس به کوي نور خلقو ته ورسو حکم کوي معنا کوي به او په خپل به عمل نه وي دا چې دمنو منافق شو کنه چې وای او کوي نه او مراؤون شاوی چې دمنو خودون کې ځان کوي یعنی اعمال د الله د رضا د باره نه دي اعمال کوي خو د الله رب العزت د رضا د باره نه دي بلکې صرف چې کمندنو د فیسبوک د باره کوي هر څه فیسبوک لري او چې کمندنو یو بل ته وي پیدا به الله سره ناشته ما او دوا وکوم بل ته مال او یو واسه پټو واسه بیا به په سټیټس باندې ولګو او بیا به چې څنګه وګورو چې موږ خلک سور او ګټه راکړي یا بیان دي نو بیا کمنټونه وګوري چې ما ته چا څه لیکلي دي چا راته لیکلي دي چې قربان جو کړي لیکلي او چا ماشاءالله لیکلي چا څه لیکلي دا د دې لپاره دي یو ته وي زه به بام وم په ګټه باندې تعالی پټو باسا هغه چې ګمر بام وګړو له پټو باسي یا چې حضرت باندې ار یو سیز چې کمنه د فیسبوک د پاره دی ار یو سیز شاپور عبدالرحیم مونږ سره ځای بیان کو د خدای د پاره هم له کوی جنار سم فیسبوک له پر د بلا ځانو په ار یو سیز چې کمنه فیسبوک له کوم یلک به د خدای د پاره هم کوي چې اعمال خلق ته کوي او خبر خلق ته اوري خبر خلق ته اوري صرف د دې لپاره وي چې خلق راته شاباسه راکړي بس ابن ماجه کې وسره زیات کړی دي وإنا من أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون العمراء بدتر په مليانو کې هغه مليان دي زه د قرآن معنی مليان ځکه کوم چې کله دا اوس وخت قاریان کوم غنا بس تاسو ذهن صرف چې د رسول رومان قاری دې ته دی لګا سارا رسول رومان په سر څه کړی اچھا ولې بس اچھا قاری دې ته دی خامار قاری دې ته تاسو فکر کړی رسول رومان چې په سر چولې نو خامار قاری نه کنه تاسو فکر د منځ کې ولا شی دا سره تاو کړو مونږ ته ګیره سي چې سری ګړې کنه پاتې د داسې ګړې نو ادا څخه مخکاري لګه مار چې جګړه کړی لګه مار غلا دې اوچتي ځان راځي تاسو مونږ ته ګر سره اوچتي لګه مار چې جګړه کړی نو وایم نو تاسو صرف قاریانو صاحبانو ته دې بولئ وإن من أبغض القراء یقینا مبغوث ترین په علماو کې د قران مجید په خدمتګارانو کې په مدرسینو د قران کې په شيوخ د قران کې او په غټ استادانو معلمینو د قران کې وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء هغه کسان دي چې هغه زیارت کوي د امیرانو د عمراو دا وفدادار او خلق زیارت ندی محاربی رحم الله تعالی او سره ذکر کړه یعنی الجوارا چې ظالمانو افسرانو ملاقاتونو نه رواني چې ظلم کوي دا غي چې زمونږ ملاقاتونو نه رواني یا زورونو مرا دیوان د عالمانو ډیر اقوال دي امام شافعي رحم الله تعالی ذکر کوي بیسل بیسل بیسل قاری علی باب الامین بدتر دی هغه چې کمندنو عالم چې هغه د امیر په دروازه ولاړی د امیر په دروازه ولاړی او امام مولا لقاری رحمه الله تعالی ذکر کړی وی القاری علی باب هؤلاء الذباب علی القدرة خیر من القاری علی باب هؤلاء مچ بغور ناستی نو دا چې کمدنو دا غمولان خره چې دې خلکو په دروازه ولاړی الذين يزورون العمرة د دې مطلب دا نه دی چې ته حکام حضرات پرېږده دعوت ولا مور رسو د دې مطلب دا دی چې هغه ته ځان نو محتاج کاوه چې ته ولا رواني او ځان ته محتاج کړي نور دین بیانول دا چې زمونږ علماء او جمهواري ده او انتظار وته کوي ایو سړی به داسې کارونه کوي چې حدیث کې پیشنګوي ورکړي وي وای به چې دا زه ځکه داسې کوم چې دې کې د نبی علیہ السلام تصدیق راځي لکه دا روان کارونه دي دا وکړو مونږه جمعه به شرط پریدو نو په دې کې د نبی عليه السلام سره تصدیق دی دا نبی عليه السلام فرمایلی چې دا څه کارونه وسې دي کی د موبایل کې چې کله ټلیفون ملاوي نو په شکل کې وي وې ندیو سے او نالیو سے دور رہے اور اس ہفتہ میں بہت سے خطرہ ہے شنګوي وای کنه وای وای دا چې دی او دا چې دی او باران د دې ډول او برسات کې نالي آنے والی ہے نو دې څه مطلب دی چې کټ راواله او په خور کې وته څه کړه واچوا چیرې دې خلکو دا خبره سره شي دا روغ نشي هغه د دې لپاره کوي چې خپل احتیاطي تدابیر وکړي احتیاطي څوک تدابیر وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وایي چې داسې داسې حالات را روان دي د دې مطلب دا دی چې تاسو مهنت وکړئ کوشش وکړئ چې په تاسو غره نشي په تاسو را نشي خپل احتیاطي تدابیر وکړئ مطلب د دې حالت نه ځان څه کوي بچ کی راځي نو ځان دې نه پکې بچ کی یاتی علی الناس زمان راوی چې په خلکو باندې داسې تور چې لا یبقا من الاسلام الا اسمه چې اسلام صرف نوم پاتې وي چې اسی ګریزر نام هی کافی دی نو باندې اسلام به صرف ناختی کاری د اسلام چې کوم شعائر دي قوانین دي حدود دي هغه بنوي قوانین د اسلام بنوي حدود د اسلام بنوي زندګۍ کې وځي کمنو سنوي اسلام نه وي دا په اشخاص په طریقه باندې هم چې ځینې مسلمانان دي هغه صرف د نوم د اسلام نه خبر دي نور اړو خبر نه دي بس صرف دومره خبر دي چې موږ مسلمانان یو نور دا چې اسلام څه ته وایي ارکان د اسلام څه دي شعائر د اسلام څه دي په ژوند کې د اسلام ذمہواری څه ده د دې نه د سره خبرو په اجتماعي ژوندۍ کې هم سګي اجتماعي زندګۍ کې ومو چې دا غي په اجتماعي زندګۍ کې به صرف او صرف د اسلام نومي او آئین کې به صرف دومره لیکلي چې ہمارا قانوني مذهب چې کمونو کیا ہوگا اسلام ہوگا نور هغه د لاندې به خلاف لیکلي دا به د پیر لاندې هم خلافي اجتماعي زندګۍ کې به تدې چې څنګهنو خلافي د اسلام د اسلام به صرف نوم پاتې نه بس لا يبقى من الاسلام الا اسمه اوس وخت یورپ چې دی یورپی اقوامو هغه ډیر په شدید انتقام کې دي د اسلام نه د صلیبي جنگونو اولنۍ چې آغاز شو هغه کې چې کمندنو د شکست خوړو بیا دویم صلیبي جنگونو کې انتهایی شکست خوړو د دې مکمل تهذیب کلچر ارث ختم شو ارث چې کمندنو ختم شو او دوی ډیر زیات څنګه خراب کول د بیت المقدس نه وي استل یروشلم نه وي استل دا شدیر چې کم ځایونو هغه ته ټول واغستل او یو طرف ته چې ځمنو دی لری کړل او څوک دی راغستي دو سو کال جګړې دي ډیر دې جګړې تیرې شي اوږدې جګړې تېرې شوې وې هغه په هغه وخت نه د دغه په سوخ کې دي د انتقام په سوخ کې انتقام او د بدلې هغه د عسکري جنگ سره سره ورسره چې کمدنو فکری جنگ دی فکری جنگ کوي د مصلح جنگ سره هغه فکری جنگ کوي او دای ډیر مخ ویلو داغه چې کمنر د فرانس صدر هغه ویلو چې لکه د مسلمانانو د فکر نه قران وباسي اسلام وباسي مالګه کیږي هغه میټینګونه باقاعده لري د بار کوي حکام بادشاہان د دې لپاره میټینګونه کوي اسلام بسم ختمو هغه په هغه انتقام په جذبه کې او په سوق کې هغه د ګندلو دا وی یو تحریک شروع کړل حرکت الاستیصال حرکت العباده حرکت الاستیصال او حرکت العباده د وی خنړول بالکل ختمولو حرکت د دې مبارک غیدا وی چې موږ د اسلام د عقاید او بنیاد نړو د اسلام د اعمال په ځای به نور اعمال راوړو د اسلام د معاشري په ځای نوې معاشره راوړو د اسلام د اخلاق په ځای نیوی اخلاق راوړو اسلام مونږ د اسلام نه جوړو یو قصه ماضیه یو قصه ماضیه چې بس صرف په کتابونو کې وی چې په خوا دین اسلام او دا غيو حکومت او یو دور تیر شوی دی او اوس هغه دور نه دی چې اسلام په حاکم شي صرف په جوړولو دې نه منګه یو قصه مازیه نو هغه مهنت د دې خبرې کې مون نبی علیہ السلام مخکې خبر کړی وو چې دا سه حالت در باندې ګوررا نشي چې صرف اسلام کې سم ادیه شي او نه چې کمندونو عقاید د اسلامي نه اقدار د اسلامي د دې وجنا د اغیارو نه متاثر کیدل دي بګار او د اغیارو د تهذیب نه د اغیارو د کلچر نه دا غینا متاثر کېدل دي په کار فنون مغرب زکول په کار دي د پاره د ترقای د اسلام خو د تهذیب مغرب نه ځان ساتل وزار دي د تهذیب مغرب نه ځان ساتل وکړ دي دا چې کمندونو اهم خبره لا يبقى من الاسلام الا اسمه ورپسې دویم وجه دویم نبی علیہ السلام وی دا اسلام بدی حد تول رسی دا دویم جمله دا ولنه لپاره معلله جوړیږي ولا يبقى من القران الا اسمه پاتې بنشي د قران کریم نه الا رسمه مگر صرف رسم و رواج او تلاوت ده او قران کریم به علم نوی آداب بنوی اعمال بنوی صرف ظاهری قرأت تجوید درس تدریس دا به وي بس قران مجید کې چې کمندنو ناظره وایا حفظ یو کا تجوید یو کا ترجمه یو کا ریسرچ یو کا مکی آیاتونه کم دي مدنی آیاتونه کم دي او دا رنګ د احکام آیاتونه سور دي دا ټول معلومات دا ظاهری رسم نه ظاهری رسم د پاتې شي قران کریم څو غواړي قران کریم موږ سره منع کوي چې حلال کړی دي چې حرام کړی دي کم ځای د چا اطاعت دی کم ځای ناجایز دی کم ځای جایز دی چا سره دوستی جایز ده چا سره ناجایز ده کومه معامله جایز ده کومه معامله ناجایز ده دا چې کوم دنو هغه به بالکل نه وي د سره وارو د قران کریم چې کوم دنو صرف ظاهري رسومات په پاتې شي ختم قران دی او درس قران دی او دا هغه چې کوم وی نو باغې کې وو مخلاق نه وی لکه حسن بصری رحم الله تعالی فرمایي فرمایلی دی حتا یقول احد قرات القران كله ولا يرى له القران في خلق ولا عمل فما قرأ حرفا واحدا په تر دې پورې چې یو تن به وایي چې قرات القرآن كله ما ټول قرآن ویلی دی ولا یرا له القرآن فی خلق ولا عمل د دو په اخلاقو کې په عمل کې د سره قرآن نه ښکاري وی والله فما قرأ حرفا واحدا په قسم دې کړه ټکی لوستل دی خو چې ما قرآن سر ته ورسو خو دې یو ټکی هم لوستل یو ټکی نه لوستلی قران کریم چې کوم دنو دا عمل نو مزین القرآن بالفعال حذیفه رضی الله تعالی عنہ وی یا للقرآن زین القرآن بالفعال یا قرآن والو خپل لوستل چې یو خپل درس او تدریس کې دا په عمل باندې فیصله عمل خسته دی ولا يبقى من القرآن إلا رسمه فاتي بنشي القرآن الكريم نه مگر صرف تلاوت ظاهری دی نور به کوم نه سموي نه به معنا کې فکر وي نه اوامر او امتثال نه نواهیونه اجتناب درې مساجد المعمره وهي خراب من الهدى جماعتونه به ظاهري آباد وي او دا بشړ وي د هدایت نه هدایت نه بشړ وي یعنی په جماعت نه به دا غي نه به کومه د قران مجید د هدایت د قران مجید د تعلیماتو خدمت نه کیږي بس راځه موږ کوا او سیده وځه بس مونږ کاوه چې د څه کېږه وځه نه به چې ګمره مولا دا عالم ځا ذمہواری ګڼي چې زماره خلکو ته سویل ذمہواری ده او نه به خلک دا وایي چې زمونږ هم څه ځا کول ذمہواری ده بس صرف پن وخت مونږ دې هغه جمعه تعالی کوه نور کو جمعات کی د هدایت خدمت د الله د توحید خدمت مطلب علمی مراکز بشار شي خراب من الهدى پای کې به هدایت نه وي مدارس بشار شي دا نه چې افراد به بګنی هدایت به بګنی وي عامرتون ظاهری و جماعتون آبادی لول و مدارس چتون بسلی آباد وي خو هغې کې به چې کمدنو یا د نحوې خدمت کېږي یا به د صرف خدمت کېږي یا به د منطق خدمت کېږي یا به د حدیث و ترقیم و تخریج و تحقیق و د دې خدمت په چې کمدنو کېږي پای کې به د اسلام د حاکمیت د اسلام د غلبې ليظهره على الدين كله هو الذي ارسل رسوله بالهدى هو خراب من الهدى هدايت تبقى علما د دې چې مدان لري اخر نه واغنو علما بدتر شو نو جمعهتون شاړ شو نو قران صرف تلاوت پاتې شو نو اسلام کې سم لاره اسلام کې سم لاره اسلام نوم شو ځکه چې قران تش تلاوت شو ځکه چې د جماعتونو نه د قران درس او تدریس او د قران کریم د فهم خدمت څه شو ختم شو ځکه چې علما او مقصود صرف دنیا وا او د علما او مقصود د الله رضا او د الله رضی خدمت نو فقط هغه غړوي کړه دې غړوي ټول حدیث یو بل سره مربوط دي علما شر من تا قادم السمان علما د دې باب بدتر ویلا خلقونه چې لاندې د اسمان د سرمنې نه دي فتنه چې کمدنو داسې خبرې او داسې کارونه چې سړی د دین نه اړوي افتنان اړولو ته ویل کېږي فتنه یفتنو فإن كادوا ليفتنونك او یقینا قریب ده چې دی واړی تعالی را فتنه داسې اقوال داسې افعال داسې حالات چې هغه د کمنو سړی د دین نه اړي کدا چې اقوال وي چې هغه د کمنو بنده د دین نه واړي دا چې افعال وي چې هغه بنده د دین نه سګي کردار وي یو مولا کردار وي سره د دین نه سګي واړي یا دا چې حالات جوړ شي تکمیلی طور داسې حالات شي جوړ شي د بادشاہانو ظلمونه او غیره چې باندې په دین باندې پاتې کېدل نشي دا ټول څه دي فتنې دي دا ټول فتنې دي علما علما چې من عندهم تخرج الفتنه د دې اقوال او کردار به داسې وي چې هغه به ذریعه د فتنې وي خلک به د دین نه څه کوي اړوي نو چې خلک د دین نه واړو نو د دې ضرر به بیا دې ته رارسي وفیهم ضرر به بیا واپس دې ته کېږي رارسي ذکر د خلکو د ګمراهۍ ذریعه څوک شو دا علما شو نو اصل واپس دې ته ضرر څه شو راغی دویم د احوال ذمہ دار چې هم دي علماء دي ځکه د ظالمانو د ظالمانو بادشاهانو د ظلم د جائرینو د جوارو د جور داغي د ظلم سبب د عالم اعانت دی چې عالم ولا فتور کی عالم ولا چې کمنو اعانت دی او کی هغه ول فتور کی هغه توصیف کی هغه ول د درې آیاتونو کی وای هغه نو هغه وی مون بالکل سيو په حق یو دا غین حالات داسې شي جوړ شي چې خلک په دین باندې ټینګېدل بیا نشي نو د دې حالت او اثر بیا د عالم د څه شي راشي دک بادشاہ خدای په دې عالم څه کی مسلط کی او دا عالم مړ کی فتوا ولا ور کوي دا غي غلط ته غلط نه وي دا غي شا باندې دب ولا ور کوي هغه د کمندونو شاباسه ور کوي به اعانت هم ظلمت علی الظلم وفيهم تعود او دې کې به واپس کیږي وی بی تسلیت الله الظلمت علیهم فیهلکونهم بتسلیط الله الظلمت علیهم الله ودک ظالمان په دې باندې سکی مسلط کی نو دک ظالمان بادشاہان چې دی فیولکونهم هغه به هلاک شي من اعان ظالما سلطه الله علیه چا چې ظالم مرسته وکړه الله رب العزت په دغه ظالم مسلط کی دغه ظالم په الله رب العزت مسلط کی نو دا د علماء کرامو په ځنې حالاتو په ځنې خبرو د غټو خلکو چې کمدنو سکوت چې دی نو هغه د حالاتو د بدلېدو ذریعه وي نو او د هغې شاباسې بیا خو لا پرېږده پرېږده بیا ولا آیاتونه ویل نو بیا خو راشه ګټو دي دی کې یو تعلیم دی چې څومره زیات په زونو کارونو کې ګوتې اخلي دومره به کمنو زیات د فتنې شکار کیږي زیات شهرت چې لګا نه زیات شهرت دا تباہی ده دا تباہی ده تب منظور نظر وګرځي نو بیا چې کمنو ته د بادشاہان بتاله دعوتونه لګي چې ته ډیر غټ شې نو یا به دا غي وای او یا به دا الله وای او کله الله وای نو ژوند کول نه شي او کچرتا دا غي وای نو تبا کیږي د ټول امت بوت پتا باندې سکیږي راځي نو لیت للعلماء تحابقوا ارمان چې عالمان تحابق کوي سو کی تحابق ځان په زور ساده کی چې دغه کارونه باندې زنه پويګم نور خپل د دین خدمت جاری وساتي جاری وساتي هغه د کمندونو کار وکړي چې څومره لیډر کیږي او خصوصا زمون په وطن کې نو داسې لیډر نشتا چې هغه د کمندونو د اغیارو د پنج نه بغري تو زه وام چې ما الا ماشاءالله ویل خو لا ویلې لیلا مې نه من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود وعن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك عند أوان عن زياد بن لبيد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو خطرناک فتنی یا د یو حالت تذکره وکړه ذکر النبی صلی الله علیه وسلم شیئا ان سې یو خطرناک خبره سو کړه تذکره وکړه نو بیا ورته نبی علیہ السلام وی ذاک عند اوان ذهاب العلم دا شی چې راځي دا خطرناک خبره دا په وخت د کم ټیم کې راځي په وخت د ختمېدلو د تلو په هغه وختونو کې چې علم ختم شي علم بسن ختمی منگ قرآن مجید زکو ستانا خپلو بچو تا بیسا کیو خیو زمون بچی بی خپلو بچو تا خی دا سلسلہ با تر قیامت سری جاری بی دا دا قرآن کریم علم با روانی نو قرآن بسن ختم شیری علم با مطلب د داو چې لکه دا څه چې کموي نو دا خو بیا تعلیق بل محال له چې ولا څه خطرناک فتنه به شي راشي او راځي په وخت د تلو علم کې چې د تسلسل په وګورو نو علم ختميږي نو دا خطرناک څه راتللې ونه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ثقلت کا امک یا زیاد یا زیاد مور دی ګوره شه یعنی مور در باندې وجاړه مرشي دا خوشتوی ده کدا زختیا د زړه نه کنه نو زیات به تک پک شلو جواب کې خبره نه خدا خوشتوی ده خلک د کومل مرګ سره کې مړ شي وي کنه مور در باندې وځه فقال سکلت امك يا زياد ان كنت لأراك من افقه رجل بالمدينه د ډیر فقيه سړی نه په مدینه کې ماوي چې په مدینه کې د ټولو نه فقيه دی اوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما ولی یهود او نصارا تورات نن ولی انجیل نن ولی او عمل دې نه کوي مطلب ذهاب العلم بذهاب العمل ورسول ذهاب العلم بذهاب العمل علم با چې عمل به نو علم ختميږي چې عمل به نو بلې کالجونو یونیورسيټو کې ایم اسلامیت نه کیږي ها ایم قرآنیت نه کیږي کنه او هغه چې ګوره او انګريز ته ګوره سیم ټو سیم بالکل یو شان ظاهرا و عملا باطنا خو الله تبارک و ظاهرا و عملا بالکل لا نه پسند دي بلکې د بخاری د پاسه کې ګرځي تاسو بخاری د پاسه وای بخاری تحقیق او کلاغي تحقیقات او تخریجات ته ونی دل کنه نو خپل بدن څه شي هیڅ شي چې څومره ځان کړي د دې راي د بارا مونږ چې کما مطالعه کوو دا په خدای یې ګرو کلاغي په لغه لګا دا غي لاستیک دی پریوزي داسي مطالعه چې کار کوي کوم ځان ځان له مستقله کمرا او د دې سيزونو دا دا ځنې ډاکټران چې ډاکټر ته کوي کنه دا څه دغه نه دا مریضانو ډاکټران نه دای پرې سيزونو کې پی ایچ ډی کړی د دې وجه زو ته وسوي ډاکټر وته وي د دې وجه ته ډاکټر ویل کیږي دا هو عملا او اخلاقا هیڅ په دې نه نذهاب العلم بذهاب العمل لا يعملون بشيء مما فيهما چې قران مجید عمل ختم شي قانون ختم شي علم ختم شي وعن ابي مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل تعلم العلم وعلموه الناس علم زکوي او نور ته خیر علم زکوي نور ته خیر العلم ټول شریعتي وایو ورپسې تخصیص بعد تعمیم تعلم الفرائض وعلموها الناس فرائض زکوي یو احکامات د اسلام خصوصا فرائض واجبات حلال او حرام اول دا زکوي او نور خلق ته خیر د مونږ علم ډیر خلق له نه ورني ډیر ډیر لکه د موز باندې ډیر خلک نه بوي دا اوسه غره زموږ یو ځای کې موږ شو یو لکرانه موږ مسافرو نو موږ سره ودرېدو نماز را ځخوا کې خبا شرم شکلان ما ته وی ما موږ چې دوه رکعات موږ دوه رکعات کوو هغه موږ سره ولاړو په سب کې لکه موږ ته چې موږ امامتي ودرې د هغه سره سلام جواب ورسره موږ سره شریک کېدو چې لکه امامتي سره به کوم جواب وکړو ان ما ورته موږ به دوه ما هیڅ خبره نه ده بخا ما یو چې موږ دوه راځو کو ته سلام ما جواب ورسره ته نه خپل بیا به غوډه ځان لو کې بخا کا کا دا کپه دې باندې پته یو تن چې کم دنو یو تن نه ډیر تنو د د سلور رکعات مو سمو ګلانو سلور رکعات مو سا او لکه د مازیګر مونږ مو مسافرو نو دو رکعات د امام شیو چې مو پوره سیو جمعه ته نو لکه دوه مجمع کاری دا دوه مجمع خو امام په تحیات و ناسو نو پاتې ده نو چې پاتې ده نو ظاهره خبره ده چې څلور کې مقیم دی د امام لګا خواکې امیر صاحب په کرسۍ ناست په دغه کې یو لک سلام جار باسو په دوه رکعاتو سلام سکو امام مدري له هغه سلام جار باسو هغه امیر صاحب ته وځي په هغه ځای ته سلام جار باسو هغه ته ته مسافر دی هغه ته ته مسافر دی خدا امام مقیم دی کنه نو د امام د وجه نه چې کمنو په تبه تلور واړه کوي هغه وینا نه وي زه مسافر یم په ما دوه رکعاته دی روان شم هغه امیر ته مونږ ته وکړه چې دا څه مليان غونډه جستاري دې دې دا کار ټیک ته معنا دا کار غلط دی اوس مونږ هم مدري کوو مونږ هم سلور کوو مې مدري کو نو دوه امام سره کو دوه بیا ځان لګو ما امام سره چې سړی لاندې کې نو دا پورا کوي دا وګوره دا څه شی ده لاړو هغه لړو خو د مزه وی دا پکې نشته دا د علم نه مونږ مونږ باندې پوېږي په دې وی وی دا غلې وی علم وی زیات شو زیات کم فرایض د کې فرایض چې کم عمل فرض دی دا غي علم فرض دی ایمان نه خلق نه خبر مسلمانان عقاید ټول برباد شو خصوصا چې ګمنو راوس کې انکار حدیث او الحاد او دې کوم څه دونه دي نو ځوانان هر تباہ کړل کالجونو بالکل یا د الفرائض نه مراد چې ګمنو خاص فرائض دي علم میراث لکه دې کې عادل قائمي عادل تعلم الفرائض وعلموها الناس تعلم القرآن وعلموه الناس قرآن ذکی نور تیوخی فینی امرو مقبوض زب امرم فما عمر گرازی مطلب زب امرم خو دین بنمری نشی دین جوانده پاکی کی گی ندی طریقہ دادا چې دا به څنګه په تعلیم او تعلم ژوندې باندې کیږي خرچه چې کمن راغی نه کیږي نو دغه خزانه هیڅ فائدہ نشته ا خزانه چې خرچه ته نه کیږي هغه سړی له فائدہ نه ورته بیا چې په سبیل الله ته نه کیږي هغه چې په خیر ته وکړو او خاتمه فا هیڅ فائدہ نه کړه دغه شانته علم لوی خزانه ده چې دې نه خرچ نه کو بیان نه کو فائدې دی وانه غسلا صفایده ونشو